بسم الله الرحمن الرحیم سورہ رحمان مکی سورت ته پدې کې اتاو یا آیاتونه او درې رکوګانی دي د د سوره رعد نه پس نازل شوه دی سوره دهر نمخ کې نازل شوه دی په حالت جمعي کې 55 نمبر صورت ته په حالت د نزول کې 97 نمبر صورت د قران دی ما قبل سره رب دار چې ما قبل کې الله فرمایي بل ساعت موعدهم وساعت ادها و مر موضوع صورت سره دا د کافرانو د قول چې دی وی ومر رحمان نو الله ورله جواب ورکړو دا جواب دا غیر چې الرحمن علم القرآن خلاصه د صورت سره چې مجیب الدعوت قبل ان کې دعوت لره یو ربط بلم د چې په سوره قمر کې زیات تر مزامین په سرکش او قومونو د عذاب الهی دراتلو متعلق په سوره رحمان کې د دې په مقابل ډېر مزامین د الله په دنیوي او اخروی نعمتونو په بیان کې دي په دې وجہ چې د خاص نعمت ذکر فرمایي نو یو جمله د خلکو د خبردار کولو د پاره او د نعمت د شکر د ترغیب د پاره فرمایي چې فبای اعلی ربکما تکذبان په ټول صورت کې دا جمله یو دیر شپېره راغلې ده 31 پیره په ټول صورت کې او په سوره قمر کې د هر نوی عذاب د ذکر نه پس فکیف کان عذاب و نذر راغلې ده هر عذاب د نوی عذاب د ذکر نه پس فکیف کان عذابی و نذر هغه کې تیر شي امام قرطبي د دې صورت باره کې فرمایي چې دا صورت د سو روایتونو په بنا باندې مکی دی او بعض وایي چې مدني دی الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن رحمان غزاد ته چې تعلیم ورکړي د قرآن خلق الانسان پیدا کړی انسان لرا علمه البیان چې دله تعلیم د بیان ورکړي چې بوټه خوريږي او تنه نیوي تنه نیوي لکه انګور ته وګوره داسې کدو ته وګوره تورای ته وګوره او شجر دا تندار اونې ته ویل شي او دغه سه نجم چې ده او آسمان چې دی رفعه او چت کړي دی غو وضع الميزان او تل د میزان له ګولې دا الله تطغوا فی المیزان دا چې تاسو سرکشي مکوئ په میزان کې واقیم الوزن بالقسط واقیم الوزن قائم کوي وزن بالقسط په عدل سره په عدل سره کار کوي ولا تخسر الميزان کمه مکوي پتل کې والارض وضعها دا قصابانو ته وي پتل کې کمه مکوي دي نور دکانداران ته وي قانون نمونه خي بازو اوس خو پکې پیپ کی دی ورله پدې ځای کې پر ډکی کې دوبونه ډکی کې وځه غوخه درنې بیا چې کوړته یو سره تشي وبوي اس نه بیا ابادینو کانو له نمونه یې په کم کانی باندې لوي الحمدلله دا کانی ورته لکې ده اج په کمه خرڅه سبحان الله دې کانی باندې ورک سبحان الله ورک ولې یو کیلو مطلب دا چې سبحان الله سره بلغونه کمی رب د مشرقین او مغربین نو مشرق او مغرب مشارق مغارب مشرق او مغرب هدري واړو کې فرق یو ده کې تسنیه ده یو ده مفرد ده یو ده جمع ده نو دې فرق کو تاسو تعارضونه چې کوم دغه جوابونه ما ټول کړو کنه یاد دي جوابونه یاد دي ابي اي الا ربكما تاسو ته غرمنه ډوډۍ نه یادم یاد تاسو ته وای یاد ده چرته پریم ما یو شیعه مسلمان کړه هغه زمونږ د قران کې د پاکستان ذکر دی ما ورته زمونږ هغه کې د ثوابه ذکر دی ظالم بچی وی کم ځای دی مې راځه ما سره کینا ټیکسی به زکوم خرچه به زما ایسیال کوټ کې مې زوبا زمون په ثوابه کې یو دریاب دی یو خوا خړو به بل خوا سپینې دا جدا جدا روانې دي تر ډیر ځای مې د دې خوګ دی دې تاریخ دی وبې دې خوګي دی دې ترخی دی ما ته نه منم مې بس کوم درته وکړ ته پکې پاکستان ذکر یادې زمونږ قران کې د ثوابه ذکر دی مره او مرجان ابي اي اعلی ربکما تکذبان وله الجوار او داغه د پاره جوار المنشآت بیړې روانې کړې شوې دي بیړې دالو لوی جازونه چی بحری فل بحر په سمندر کې کل اعلام پشان د غرونو ابي اي اعلی ربکما تکذبان کل من علیها فان بردا الله د نعمتونو ذکرو دا چې وزي تاسو د اطراف او د اسمانونو د زمکو نه نو فنفذو وزي تاسو لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشي وته الا بسلطان مگر په طاقت سره په عذر سره طاقت او حجت سره فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار لمبي دور صافي مراد تنا غور دے چلوګي پکې نیوي دیانند سرسوتی داغنمو هغه کتاب لیکلو سکیارت پرتاش دا کتابو سکیارت پرتاش هندو دی دا کتاب اوسم دلی کې شتا داغه سوار لسم باب چې دی هغه صرف قران د پاره کلاو کړي په قران اعتراضات کړي بسم الله نواله خبيث شروع شوه د بسم الله نه او تر اخره پورې ټول قران باندې چې د څومره اعتراضات کړي دومره دنیا کې بل چا نه دي هغه دلته کې وایي معاذ الله نقر کفر کفر نه واشد د دې اصول لاندې خبره کوم چې د کفر نقل چې د پاغي کفر نه ملاوي هغه وایي دا سه ملاوي وایي دا سه معلومیږي چې د قران مصنف چې دا ډېر غټ جاهلو عقل نه محروم وو وای هغه ته دام پته نه لګي چې نعمت څه شی دی او غیر نعمت څه شی دی وای هغه یو ځای کې وای چې پتا سو به ور راوښتې شي بیا وای چې فبیا یا ربکما تکذبان وای قران وای چې تاسو باندې ودور هغه ټوکړي را وشتي شي لکه دې یور صلی الله علیکم اشواز من نار ونحاس فلا تنتصران تاسو بچ کې دې نشي دا غین نو بیا مغه پسې موي چې دا کم کم نعمت بدرو جن کوي نو دا نعمت ته دا څنګه نعمت ته مخکې وې د دوزخ ذکر دې چې هذه جهنم التي نو تاسو په دوزخ کې چول شي نو دوزخ کم یو نعمت ته چې نو دې دا اعتراض کوي دې کې خو زمونږه کابرین الحمدلله الله کابرین دیوبند لوی مقام ورکړو اغه د هر څه جواب قاسم نانو توي سیب او نورو نورو جوابونه او باقاعده ورکول لیکن مختصر جواب چې شاه عبد القادر رحمت الله علیه کوم ورکړي هغه دا چې هر آیت کې نعمت جتائی ده یعنی نعمت هم دی او د نعمت خبر ورکول چاله خبر ورکول دا نعمت دی چې دې سیز نه بچ شادي کوي او سړی روان دی ډوند دی بلا روان دی او الته کې بندر کوی راغې او دغه ته غرزيږي سو کوته وي حفظ سه وې ځان بچ کا مخې ته کوی د غرزيږي ورته دا نعمت نه دی دا د احسانونه کو په دبانې انو زمونږه شاه عبد القادر رحمت الله علیه جواب ورکړي چې وظالما وخبيثه ته دومره نه پويږي دا خو الله تعالی خبر ورکړي چې د دې اور نزان بچ کئ نو د اور نزان بچ کولم یو نعمت ته تور نه دا ځان بچکولم نعمت ته نه ځکه الله وایي چې فبای اعلی ربکما تکذبان خبر ورک چې کتا سو نافرمانی وکړه نور شولې دی پاغي کې وګورځيږي جهنم ته بځي نو دا بر وخت نعمت ورکول دا چې ده دا خبر ورکول دام یو نعمت دی بر وخت خبر ورکول دام نعمت دی نو ولې تاسو دې پوری وایي چې دا نعمت نه دی نو فرمایي تفسیر مدارک ابو سعود وغیرہ کې تطبیق ادا ورکړي چې استعلام یعنی د معلومولو په خاطر دا سوال نه دی شوی دا سوال به د علم حاصلولو په خاطر نه کیږي چې تاسو دا ګناه کړې دام نه دی کړې بلکې دغه سوال کیږي چې تاسو دا ګناهونه ولې کړې دي دا د سر د کم ځای ویختنه شروع کیږي د دې نه سکون نشي نه په کلونو کې نشي خلاصې دي چې هر څومره زور یو کدا ځای نه خلاصيږي نو دا ځکه بن نواسی وی تندینه نیول تندینه غوسوک سوک نشي نه تندینه وې څنګه رانی دا تندی کې سر ویخترا چالو کیږي انو فرمای ول اقدام ادخپون اخپون چې دیونی سره هغه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 انعامات دی او په دې کې بیان د انعامات دی ما قبل کې بیان د انعامات دی او په دې رکو کې ذکر د انعامات دی لکه څنګه چې یو جواب شو چې د نعمت نه بچکول سرسوتی لچ کوم جواب ورکړې شو نو دغم یو نعمت ته پس د خپل پروردگار کم کم نعمتونه و تاسو دروجن کئ فیهن قاصرات الطرف ای حابسات النظر پدې کې لاندې نظر کوونکی لم یطمسهن انس قبلهم لاس بنوی له ګولې غي باندې نه انسان او د جن مخکې د دینه ولا جان چې پاغي بلاس نی لګولې نه انسانانو نه جناتو مخکې د دینه یعنی داسې وینځه اصل کې دنیا خلکو تداغه غ خاصیات خي الله تعالی چې انسانانو جناتو کې به د چا لاس ور پوری نه لګیدل دومره پاک دامن او دومره دا د اخیمه بم داسې نه لکه دلته دا ټینټونه چې لګیدلی هغه به درې خمو خیمه به ویو هغه کې به دا دغه چې وی دا ملغلری یو وغیرہ خو دې به مراسع شوی ډیر خیس به الله ورکړي الله فرمایي دا قالین قالین د بدخشان حسان ایرانی قالین به پاغه بناست حسان او خیستا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك برکت والد اسم نوم د پروردگار استاد ذل جلال چې هغه جلال والد په مشرکین باندې علی المشرکی والاکرام او شان والد